شاه صاحب د دې خبرې بیانول غواړي چې دا کوم خیالات باعث علی الاعمال ګرځي د دې اسباب سوي ګوره انسان چې کله یو کار کوي ځنی کارونو کول انسان غواړی نو دا اصل کی داسی وشی چی د دی انسان په دماغ باندی څه خیالات دا سوار شی او بار بار د ده په دماغو کی هغه خیالات را درومی نو چې کله هغه خیالات زیات شي او ډیر شي نو دا بیا په انسان کې قوت ارادی پیدا کی قوت ارادی پیدا کی بیا چې قوت ارادی پکې پیدا کی بیا انسان ته خدای پاک قدرت ورکړای دا نو بیا د هغه کار وکړي نو جیسا تاسو امون کم اعمال کو کم کارونا کو نو دا اول پا دماغو کی خیالات وی بیا اغا خیالات زیاد شی پا دماغو باندی بیا دین قوت ارادی جوڑ شی بیا انسان ته خدای پاک قدرت ورکړی ده بیا دی هغه په ذریعه سره انسان هغه کار چې کی وکړي اوس دوره پته خو ولګېدله چې د اعمالو باندې باعث دا څوک وي دا هغه خیالات وي او په دې خیالاتو باره اسباب پکار دی نو شاه صیب اوس په دی باب کی دری خبری بیانول غواړی چی دا خو یو مسلمه او ثابت شده خبره ده چی دی اعمالو باندی باعث آخو سوک وی خیالات وی خو دغو خیالاتو پارا اسباب دی ځکه چی دا دنیا خو دارالاسباب ده د دنیا دا خو د اسبابو او د مسبباتو یو زنجیر کې چه ده تړلې ده نو د دې هغه د پاره څه پکار دي اسباب پکار دي د دې خیالاتو پاره اوس په دې باب کې دی د هغه خیالاتو اسباب چه کوي بیانول غواړي نو دی وای ډیر عجیب بیان کئ اعلم ان الخواطر التي يجدها الانسان في نفسه په دې خبرې باندې ځان پوه کا چې هغه خواتير او خيالات چې کوم انسان په خپل ځان کې ميندي وتبعثه على العمل او بیا دا خیالات انسان په عمل باندې برنګښته کوي بموجبها په موجب دی دی چې دی خیالات کوم موجب وي هغه عمل باندې د انسان برنګښته کوي لا جرم ان لها اسبابا نو یقینا خبر دادا چی دو خیالات دی پارا با هم سو اسباب وی ولی که سنت اللہ تعالی فی سائر الحوادث لکه د خدای عادت په ټول حوادثو کې په دې باندې جاری ده چې حوادثو پاره سوي مقصد دا ده چې اسباب وي نو دو خیالاتو پاره هم اسباب پکار ده اوس شاه صاحب وایی چی مونږ نظر وکړ او تجربه نظر او تجربه دواړه د دې خبرې اظهار کړي چی دې خیالاتو پاره دغه دغه اسباب دي چی کوم زه درته بیانوم څه څلور اسباب دی بیانوي نو چه تاسو هم مونږ کی نیکی خیالات یا بدی خیالات په ذهن کی پیدا کیږی نو دی هغه اسباب آداوی ټولو نه غټ غټ سبب هغه جبلت انسانیه ده جبلت انسانیه لکه په هغه مخ کی حدیث کی مو په دې خبرې باندې تنبیه ورکړه نو یو جبلت ته هغه فطرت ته چه مخکی کوم حدیث مو تیر کو چه حاصل می درته بیان کړو چه جبل گردد جبیل نمی گردد نو یو خو په دی خیالاتو باندی هغه جبلت هم اثر وی مثال په طور باندی دی یو سړی په فطرت کی جبلت کی سرشت کی ارامیتوب پروت تا نو هغه به خیالات هم دی چا که هر وخت دی ډاکی دی زنا دی غلا دی بل ته تکلیف رسولو دا خیالات پکی دی با آ خیالات په دبانی دون ور گن شی کنه چی اغنه به قوت ارادی پیدا شی بیا بده اغا ارامیتوب چکی وکی یو سړی په سرشت کی فطرت کی او مقصد دا ده چی جبلت کی هغه نیکی پرته ده صلاحیتونه پراته دی نو هغه به دی نیک نو دا شئی نه به دا جبلت په دی په نیکو خیالاتو باندی برانګیخته کی دی به نیک سوچونه کئی چی داسی مدرسه وی او داسی طالبان وی او سبق ورته ښایی او داسی خدمت یې وکړي نیکو خلکو او بزرګان او دا خیالات به ورته ذهن ته چې کوي هغه غورځوي هغه جبلت نو هغه به بیا قوت ارادي دکې پیدا کړي نو دی به هغه نیک کارونه بیا چې کوي کوي نو اول نمبر شی په دې کې دخل آ د چا ده د جبلت ته د چا ده د جبلت ته نو شاه صاحب وایي والنظر والتجربة نظر او تجربه دواړه یظهران دا دواړه اظهار کئی دی خبر نه ان منها چی دی اغا اسبابنا چی اغا خیالات پار اسباب جوڑیگی وهو اعظمها چی اغا اعظم دی اسباب دا آسوکتا جبلت الانسان التي خلق عليها اغا جبلت انسان دا چی پکم باندی دے پیدا شوئے دا کما نبه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث الذی رویناه من قبل لکه تنبیه ورکړی دا په دې باندې حضور صلی الله علیه وسلم په هغه حدیث کې چې دینه مخکې مونږ روایت کړ چې اذا سمعتم بجبل زالا عن مکانه هغه اوږد حدیث می چې ترته بیان کړ نمبر 1 دوم خبره ده دوم په دې خیالاتو کې د مزاج طبیعی اثر وی د مزاج په دی خیالاتو کی اثر وی او مزاج کی چا اثر وی مزاج کی د خوراکونو د علاقی د دغو شیونو چی وی اثر وی زنی علاقه زنی خوراکونه آ داسی چی آ په مزاج کی سختی پیدا کئی درشتی پیدا کئی شؤمت نحوست او مقصد دا دے چی بد بد والا دی مزاج پیدا کئی قساوت پیدا کئی زنی غذاگانی ادا سی بھی چی آپ مزاج کی صلاحیتون پیدا کئی نرمی پیدا کئی نو بل سبب پا دی خیالات مانے اغا چوی مزاج وی مزاج مزاج پا دی کے دیر دخل وی ذکر حدیث مبارک کی را درمی کنا چی گور تاسو لقمه حلال خورو حلال خوراک کو بیا به تاسو ته د اعمالو توفیق وي ځکه چې حلال خوراک کوئ نو هلته به د دې نه چې کوم هغه مزاج پیدا کېږي هغه به نفیس وي نو هغه مزاج په هغه خیالاتو کې دخل وي نو خیالات به دې ښه وي نو چې ښه خیالات دي هغه قوت ارادي به ښه پیدا کوي نو ته به د خپل قدرت په ښو اعمالو کې څه کوې صرف کوې او حدیث مبارک کی راځونی چې تاسو د حرام خوراک نه چکو جان بچ کو تاسو مونږ ته د خدای پاک رزق حلال طیب فراخ نصیب کی شډیر درته نصیب کی چې په مجاهدینو خرو او شډیر شینو ته کو ادا ارامیان و ارامیان سر جنگ کو په دغه نیت باندې شډیر دنیا خدای نه غواړو په دې کې اس کباحت نه دا عین جهاد ده ځکه چې معیشت سړی مضبوطی بیا مقصد دا چې سړی ملا مضبوطی نو که ته بد او حرام خوری نو بیا مقصد دا دی چی دی نه به مزاج کی خباثت راشی او مزاج خو په هغه خیالاتو کی دخل ده خیالات پدی خبیث وی چی خیالات پدی خبیث وی خیالات خو بارانه غوندی په دماغ وروریږی نو هلته په دماغو کی هغه قوت ارادی خبیث پیدا کی نو عمل به سبا چکی خبیث کئ نو بل مزاج هم ډیر لوی دخل ده په چا کی د دې خیالاتو په پیدا کولو کی ځکه کوم خلق غوښې ډیرې خوري دا شیونه هغه سم سنګدیلی چوی سم سنګدیلی نه ګورې اف هغې نه خیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام څونه مقصد دا دی چې سم په چاړو دې الالوي په تبرګیو دې څه کوي ټوکړې کوي ولې غوښې ډېرې خوري دا بازار کې ورشه مقصد دا دی چې دې ملکی خلک خو ډېر کم غوښې اخلي دو اخلي دا غرونو خلک غوښې ډېرې خوري که نه ځکه پکې هغه مقصد دا دی چې دې بل جبل کې اوسېدلي هغه سخت ځای کې که نه غرونو کې نو هغه شی په مزاج کې سختی پرته وي بس یوه کیسه او دوه مې تکاڼی غر په سر باندې یا مقصد سیخ مشین بله کیسه بیا نه پکې نو دا د هغه ماحول او د خوراکونو غذاګانو علاقې دې هم مقصد دا دی چې په مزاج کې هغه رئیسي بیا مزاج په هغه هغه کې چې وي خیالاتو کې دخل وي خیالاتو نه بیا اعمال پیدا کېږي تاسو په دې خبرې پوه شو دا کیسه درته کوي بیا به دا درته حدیث سره ثابته کړي هغه حدیث زه درته وایم ومنها مزا ځکه دی افغانیانو هغه رحم او دی مونږ وال خو غصه دا سره برابری ومنها مزاجه الطبعی خودی انگریزانو پار خو پکاری دی داس خلق چی رحم نه پکې چی سم حلال کی ومنها او بل ځکه دو تبلیغ کې ډیر نه دی تبلیغ کې خو ډیر نرمی کنه نرمی ځا افغانانو ډیر تبلیغ سم نه لګي ښه جی ومنها مزاجه الطبعی او بل دی ایغو اسبابنا اغا مزاج طبیعی دی انسان دا المتغیر بسبب التدبیر المحیط به چی ایغ مزاج کی تبدیلی را درومی دا سی مزاج طبیعی کی چی ایغ کی تغیر را درومی پا سبب دی اغا تدبیر مناسب سرا نو دا هغه ګوره مقصد دا ده چی هغه مزاج کی دا شی فرق راولی نو هلته په عمل باندی هغه خیالات دغسی دی اوبو یی چی لری نه څه شی وینی ده ته اوبه هغه چی کوم دی وږی ته چی هغه لری هلته ګور شی وینی دی وی چی که هغه روټی چیرته په تنور وال ځوړنده کړی ده لری ورته داسی ښکاری شجی بلی کے خواب میں بھی چیچڑے ہوتے ہیں هغه په خوب کی هغه هغه وینی والمختلم یطلب النساء دارنګه مختلم ته وګوره چه شهوت په غالبی هغه ښځی غواړی چیرته سره کپړه وینی بیا د غریب اودس ماتی ورب انسان یاکل غذاء یقوی الباء ډیر کله ته انسان داسی چه یو قسم غذا دی خوری نو هغه سره قوت با مضبوطیږي شهوت دا شینا سره مضبوطیږي فیمیل الی النساء نو بیا دی ښځو طرف ته څه کوي میلان کوي نو خوراک په دې کې شیونو کې څه وي دخل وي ځکه دا مدرسې مدرسو کې ډیر ښه خوراک نه ورکوي طالبانو ته دغه لوبیا دا شیونه ساده غوندې دا نه چې معتممان څو کنجوسي لاسه کوي نه نه که تل دا ډېرې ډېرې غوښې په خوریا دا شیونه نو هغه نه خو بس بیا به شهوات دا جوړ سی اسی نه نو بیا به مقصد دا چې خراب یې کیسه ده بازار کې به ګرځي نو دی وجه نه داسی هغه نه کوي شه جی اگر که دوته به دی پته یی کنه خو شه ورب انسان داسی خبره ده ویحدث نفسه دارنګي یو سړی خپل کله داسې خبرې کوي بی احادیث په داسې خبرې تتعلق بهن چې هغه بیا د ښځو سره متعلق خبرې یا دا کیسې وتصیر هذه مهیجه له علی کثیر من الافعال او بیا دا ده باندی برانګیختګی په ډیرو افعالو لپاره برانګیخته کونکی شیونه جوړ سی ورب انسان یغتزی غذاء شدیدا اکله یو انسان داسی وی ډیر انسانان داسې دي چې آس سخت غذا خوري فیقسو قلبه بیا زړه سخت شي ویجترئ علی القتل بیا په قتل باندې چې کوي جرأت کوي دې ته نه ګوري غرب چې ګي ويغضب في کثير مما لا يغضب فيه غيره او په ډېر داسې معمولي معمولي کيسو باندې غوسه کېږي چې په هغه باندې عام خلق غوسه کېږي نه، هغه دونه د غوسې خبرې نه وي او ده به کاڼی درپسې راخيستی وي. ښه جي ثم اذا ارتاض هذان اوس په دې کې دا خبره ده چې دا دوه قسمه خلق چې دي چې دا د غذا د وجنه دې د وجنه دا شيونه پکې پیدا شوي دا او روزی شوری کی او شابا و کبرا یا بیا بوډاګان سی او چپړن سی او مرزا مرزن مدنفا یا سم بیماران شی چی سم سپک کی یعنی سقیل بیماری پر ایسی سخت بیماری پر ایسی تغیر اکثر ما کانا علیه نو بدل شی اکثر خویان دی دو آغا چا کوم باندې دایوی هغه خویان به چسی بدل شي دا دا هغه داسې نه چې په جبلت کې داخل شوی دا خو دی هغه ماحول دی وجه نه د خوراکونو دی وجه نه پیدا شوی نو چې هغه دی بدل کی روزی شروع کی منځونه شروع کی دا شینا نو په دې سره بیا هغه اخلاق چې بدل سی هغه صالح اخلاق جوړ شي ورقت قلوبهما زونه نرم شي وعفت نفوسهما او نفوس چسی هغه محفوظ شي عفیف شي پاک دامن شي ولی ماحول بدل سی چلی ته لاړ سی هغه پله راځی چرسی پریخی شرابی پریخی هر شی پریخی او په جماعت کې ناست ولی اخو دی دیو ماحول دی وجنه دا شینا شروع کړي وکنه نو هغه ماحول ختم شي نو چې هغه ماحول ختم شي هغه د ګوري کنه مقصد دا چې هغه سړی دن وی او یو سندرغاړی وی او سونه یو محفلونه بس کړي بیا په سټیج در تناسي بیا د خدای د خدای رسول خبره درته کوي هغه ماحول چپ وکي اثر پوکي ولذلک تر الاختلاف بین الشیوخ والشبان او دیو جنا گور دی شیوخ په مزاج کی او دی شبانو په مزاج کی فرق وی دی بوډاګانو او دی ځوانانو په مزاج کی چی فرق وی ځکه حدیث مبارک تکنا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم یو سړی ونه تاسو کچه صائم سره مباشرت کور والو سره کولای شي کنه شي کولای او چې کومې منې کړی وه ځوان و ځکه چا پسې ورتېر شي هغه ته بیا دونه بیا صبر نه کېږي نو هغه ګوره په مزاجونو کې څه فرق و ځکه ایخ پاره حکم یو شی سه ایخ پاره بل شی و ورخص النبی صلی الله علیه وسلم للشیخ فی القبلة وهو صائم نو چې بوډا سړی وي شیخ نه دا شیخ نه چې هغه وظیفې ډېرې کوي هغه خو دې بالکل نه ورنږدې کېږي هغه خو دې ټینګې نه وي نه نه شیخ نه دلته بوډا مراد ده چې ښه بوډا وي ورخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم للشیخ فی القبلہ او گور رخصت ورکڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھا سڑی تا قبلے کی وهو صائم چی دے روزہ داری ولم يرخص للشاب او ځوان ته به اجازت نه ورکاو ولی ځکه چې دو په مزاجونو کې فرق و نو چې په مزاج کې فرق وي نو دې له وجې نه په خیالاتو کې فرق را درومي هلته په عمل کې سره درومي فرق را درومي هغه مزاج ګرم وی تیز وی فورا کیسه ورنه مقصد دا ده چی الی اخره ته ورسی او بل وال مزاج سوړ وی هغه غریب په دغه باندې ایله گزاره کوي ښه جی دی هم پکې اثر وی بهر حال د خیالات پیدا کولو کې غټ غټ اثر د جبلت وی او دوم نمبر اثر د هغه مزاج طبیعی وی او مزاج کې تغیر شیونه عام درته بیان کړو دریم نمبر عادات او مألوفات عادات او مألوفات بل پا دی عمل بل پا دی خیالاتو کی عادت هم چوی دخل وی او مألوف شی چا کم شی سر تا دیر اوسی مقصد ناستا پاستا دیو سر اغا هم پکی چی دخل وی کلا یو شای داسی وی چی آ چه سڑی پا فطرت کی نی پروتو دا دیر شینا دی تاسو امنگ دا فطرتی نی پوه شو خو عادت جوړ شي یو وار وکړي ملګرو سره به روان یي یاره ته یو داسې یو کش ته ونه وکړه یو کش په دې سګرټ وکړي بل به بله ورځ وکړي بل به وکړي اخر به مقصد دا دی چې سم بلوچی درنه جوړ شي آ شنه او شنه غاښونه به دې نیولي دا سګرټ چې به کوې ویې به دا هغه عادت دیو جنا نو دا عادت چی عادت نو دا هم مقصد دا چی دخل جوړ سی په چا کی دخیل جوړ سی الته په خیالاتو کی دیو شی بیا چی دی عادت جوړ شی نو بیا به هر وخت دی هغه شی خیالات کوي چې ودر فلانی زی ته ځم چې هلته به دا شی ماته میلاو شي که میلاو به نشي خیالات به دی هر وخت دغه بیا به عمل هم چی هغه دارنګ معلوفات یوشی سره انسیت په پوښوي ماحول پکې تا نو دی مقصد دا چې پوشي کې چوي اثر وي خو اوس دی وضاحت شاه صاحب دی دی خبری وضاحت اصل کی هغه دا ده چی دا عادتونه خو ټیک ته دی وجنه جوړ شوی خو کله اوس په دی خیالات باندې باعث داسې جوړ شي چې یو سړی به وي دی به غل وي د به عادت تی غلا وي په پوښ دی به معلوف او مانوس ډکیتی سره نور رامیتوبونه سره به لیکن دی به چېرته یو ځای ته لاړ شي، ریونګ ته به لاړ شي، اجتماع ته به لاړ شي، په دغه نیت به تللی چې هلته به زه څه کوم، جیبونه وهم. لکه ډېر وي دغسې په دغه نیت تلي چې هلته به زه څه کوم، جیبونه به وهم، بیا به شیونه رپټ کوم، لوټې به رپټې کوم، داسې به وکړي یو په دغه نیت باندې تلي. لیکن هلته چې کله د مشرانو بیانونه واروي یا دا ماحول وویني دیني یا دا نفلونه خلق ولاړ، څوک ذکر کوي، څوک اچانک هغه څه په وکړي، اثر په وکړي. او د زړه حالات بالکل چسی الټه شي او هغه ارادې هغه مقصد دا چې په نیکی باندې چسی بدل شي نو هغه مقصد دا چې کله په دې طریقې سره په دې طریقې سره د ش خیالات خدای پاک په ذهن کې چې کوي واچي نو تله دې پرې ورته پاس ما کال ولیکو ځی په کی ته ډیر داسی شوی دی چی په دغه نیت تلی او بیا پسی دالی شی خدای پاک ورنه دنیا چکی کار واخلی نو کله اچانک خدای پاک دی سړی حالات چکی بدل کی ډیر کرتا او دا چی دا اچانک دی چا حالات بدل شی کنه دین خدای پاک ډیر عظیم کارونه اخلی ورستو بیا کله بیان تتاو دین بیا ډیر لوی کارونه خدای پاک اخلی اچانک هغه ملکوتی صفات ها خدای پاک چکی پکی پیدا کی بلکل سیکنټونو کی صحیح بس زړه وی خو پوه شی زړه خو د خدای پاک په قبضه قدرت کې ده دا خوا یی بس ښی طرف ته دی خوا چکی واړوي ومنها العادات والمعلوفات او بل اغا عادات معلوفات کی فإن من اکثر ملابسة شیئن ځکه چې یو سړی ډیر یو شی سره ملابست کوي کوي وتمکن من لوح نفسه نو هغه شاید دو هغه زړه په تختی باندې د نفس په تختی باندې سم پوخ شي ما يناسبه من الهيئات والاشکال مال الیه کثیر من دا خو هغه لاړ کنه هغه بل به ورسو درته بیان هغه مخکې ناسی هغه ترته وکړو وضاحت نو دا خو هغه عادات والس ومنها العادات والمعلوفات او ډیر کرته عادت هم پدې کې دخل وی معلوفاتو دا په خیالاتو باندې باعث ګرځي ولی فإن من اکثر ملابسه شیء یو سره اکثر یو شی سره ملابسی روزانه تاشوالو خاتناستی لډو کې یو خاتناستی چرسیانو بنګانو خاتناستی نو یقینا وتمکن من لوح نفسه ما يناسبه من الهيئات والاشكال نو دلته په هغه زړه تختې باندې چې کوم دې سره مناسب هيئات او اشکالي هغه درج او هغه پاخشي نو دین یو عادت جوړ سی دین یو انس اخشی سره جوړ سی مال الیه کثیر من خواتره نو بیا دیر خیالات تی د ایک طرف ته چکی میلان کئی نو بل داش او دریم پسی مقصد دا دا چی سوم نمبر دا, دا سلرم سلرم نمبر کی کلا داسی وی چاگما در تا بیان کرو چی اچانک دی سڑی نفسی هغه مقصد دا ده چی ناطقه دی هغه قوت بهیمیه نه یعنی دی هغه دی هغه بهیمیت نه دی بهیمیت قید نه اوزی او مقصد دا ده اور ملأ اعلی نه طرف ته چسی روان سی ورسیگی اچانک پلټه چسی بدل سی لکه هغه ما چی کوم مثال درته درکو هغه درته بیانای ومنها بلداد ان النفس الناطقه چ نفس ناطقه په بعض اوقاتو کی هغه اعمال بیا دنه صادریږي چې هغه حیات نورانیه حاصلول بیا دته چې وي آساني هداسې سم په غوټۍ سره یې واخلي فتكون تارة من باب الانس والتمانين آه دي دي اطمینان قلبی باعث جوړ سی هغه شینا وتارة من باب العزم على الفعل او دا دی باب دی عزم على الفعل دا دی نیکو اعمالو چکی عزم شروع کی دا شی جوړ سی نو کله وخت داسی اچانک تبدیلی راشی نو دا هم باعث وی په هغه ښه خیالاتو باندې بیا ښه اعمال سړی نه صادریږي ومنها او ځنې داسي خدای پاک مون دین ساتي ان بعض النفوس الخسیسه چې بعضی نفوس خسیسه داسي تتاثر من الشیاطین بعضی نفوس خسیسه داسي چې عاد شیاطینو نه متاثر شي و تنصبغ ببعض صبغهم او د دوی هغه شیاطینو په بعضې رنګ سره ځان څه کړي رنګ کړي وربما اقتضت تلک الهیئه خواتر و افعالا بیا ډیر کله ته دا هیئت تقاضا دی اغا خیالاتو کئی او دی اغا افعالو کئی چی اغا ش افعالو نی او ش خیالاتو نی دی هم چی پکی اثر بهر حال دا سه خبره ده ابل مخ کی ملګری تپوس کراو چی ګورا چی دی حدیث نه معلومی کی چی فطرت نه بدلیږي چی ابل اور ازما تر ته بیان کو او پدی کی را درومی چی مقصد دا چی ال تمویل دی چی فطرت نه بدلیږي پدی حدیث کی او دال خوای چی دا انسان هر انسان چکم دی مولود دا په فطرت باندې پیدا شي فابواه یهودانه او ینص دلته خو فطرت نه مراد ګور اسلام دا چې هغه عهد دی الست باندې چې پیدا شي البته بیا ماحول چې دا کنه ماحول ماحول آج دو مقصد دا چې چو ګرځي مؤید وګرځي دی و طرف نه نو هغه ماحول بیا د دپ دماغو کې هغه فضاګانې هغه ماحول هغه نشست برخاست خلقو سره هغه بیا د ده په هغه مزاج کې مقصد دا څه پیدا کی هغه بد خیالات پیدا کی ځکه چې د ماحول خیالاتو پاره چی اسباب نو چې بد خیالات پیدا کی نو کفری حالات خیالات چکی پیدا کی ولی دی وړکوالی نه شیعه ګانو سره ګرځي هغه سره ملګرتیا کوي خو آخر شیعه سی میرزایانو سره ګرځي اخیر څه شي میرزایی شي کنی هلته خو دی خدای پاک په هغه سوچه فطرت باندې یعنی اسلام باندې چې پیدا کړی چې کوم عهد و په هغې باندې چې پیدا کړی نو آ بله ده چې مقصد دا چې هغه ماحول بیا په ده کې چې وکړي اثر وکړي ځکه چې د ماحول د مزاج کې اوس مو ویل چې دا چې وي مؤثر وي نو چې ماحول په مزاج کې اثر راولي نو هلته مزاج خو په خیالاتو باندې دخل وي نو خیالات غلط رئیسی نو اغنه مقصد عقائد او افعال اعمال هغه غلط روزی شجی بهر حال د اعمال چې تاسو مونږ کوم کو کنه اعمال نو په اعمالو کې دخل دی چاوی عمل کې دخل دی خیالات وی ګور کتا سوچ وی چوک اچانک خدای پاک داسې په یو ګناه باندې نه ورسیخی چې مثال اچانک دنا بلکل داسی اضطراری غوندی وشی ټیک ته داسی کله به بل شای به ولی یو کس په درنه ولګی خوا خو ته خدای ته خدای چې کای معاف کای نه نه ته یو آرامی توب کار کای دا به د مخ کی د دماغ د خیالاتو چوی سم ډک شوی نو سم د دماغ د خیالاتو ډک شی ډک شی نو آ اخر تا قوت ارادی طرف ته چکی مجبور کی نو قوت ارادی دی پیدا شی نو بیا خو تا ته خدای قدرت درکړی ځکه خو ته مکلف یې بیا مقصد دا دی چی ته هغه کار وکی ها البته که بیا تا خدای رضا دی پاره ایخ کار نه ځان منع کو نو دا بیا ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى چه دا درجه دا چه خیالات وی هر شی وی باعث جوړ شي او بیا ته سکی ځان بچ کی نیک اعمال کې خو مقصد دا چې نیک خیالات یې اول نه به د شپې نه نیتی چې داسې به نفلونو ته پاسم بیا به وظیفه کوم بیا به تلاوت وکړم فلانی به وکړم نو نیک خیالات نو چې نیک خیالات وي نو مقصد دا دی چې هغه به بیا تا په نیکو افعالو باندې چې کی برنګښته کی نو که صحیح سړی سوچ وکړي که نه واقعي شاه صاحب ښه بیان وکړ د خیالاتو په عمل کې چې وي دخل وي د خیالاتو په عمل کې دخل وي او خیالاتو پاره بیا خامخا چې وي اسباب وي ولې چې ته اوس ټي وي ته ناست دی او تو دا شینه پکې ویني او مقصد دا چې دا رامي توپ کارونه پکې ویني نو تو یقینا لدینه بتا بوره خیالات پیدا کیږي نو چی بری خیالات تی پیدا شی اعمال به دی بد وی او که ته اوس مقصد په یو نیک مجلس کې ناست یې شیخ الحدیثانو خواته لوی لوی مشرانو خواته بیانونه کوي او وعظونه کوي نو یقینا چې ته ایغ چهرې ته ګورې ایغ وعظ ته ګورې د خلکو هغه ته ګورې انابت ته جړا ته ګورې الله طرف ته میلان ته ګوري نو خامخا به دینه ښه خیالات پیدا کیږي نو په مخکینیو به پښیمانې او مقصد دا دی چې وروسته به د اعمال نیک شي بهر حال په اعمالو کې دخل د خیالاتو ده خیالاتو پر دغه اسباب دي یا جبلت تا یا مزاج طبیعی ده یا عادات و معلوفات تی او یا اغا نفس ناطقه اچانک چی دی تبدیلی او انقلاب پکی راتلل دی یا اغا نفوس خصیصه و چا کم شیطان نچوی اثر قبول کړی دا دی اغا خیالاتو بیا چی دی اسباب دی وعلم پدی خبر بانزان پوئی کا ان المنامات امرها کا امر الخواتر اوس شاه صیب وایی نور به خوبونو تفصیل بیا درته کوم خو شاه صیب وایی چی دا منامات چی دی کنه خوبونه دا داسی دی لکه خیالات دا خوبونه خیالات غوندی دی خو دونه قدر خبر ده چی په خیالاتو کی تا ته هغه شی متمثل شوی نی ولی نه متمثل کیږي دماغ دی فارغ نی خیال دی وی خیال دی وی مثال یوشی خو سم نه ترته متمثل شوی هلته دی سترګی مصروفی دالی دی غوږونه څه اوری دالی دی وجود سره څه لګی نو هغه حواس دماغ تقسیم شوی او چې کله سړی وده شي نو هغه سره هغه دماغ چې په آرام شي هغه د حواسو نه هغه تعلق کټ شي صرف دو پاته شي هغه حواسو نه تعلق کټ شي نو دلته بیا هغه خیالات وي د نوم دغه خیالات وي خو دا قوی خیالات شی بیا مضبوط خیالات شی نو هغه تاته متمثل شی دی صورتین ځکه چی هغه دماغ خو هغه نورو شیانو ځکه دی مطالعه فورا دی مړی نه بعد ولی ښه نه یی لږ دی سړی داسی څو قدمه ورته گرځی هلته خو مقصد دا دی چی دا دماغ خو ټول یو غټ مقصد ترانسفارمر ده نو هغه وینه پاس کیی معدی ته هغه خو چی شوری سی معده خوراک ورسی نو ډیر زیاته وینه غواړی نو هغه دی قوت هضم دی پاره ته چه مطالعه شروع کی نو مطالعه داسی شای ده چه هغه دماغ ټول توجه هغه هغه کتاب ته کی نو هغه هغه ته صحیح هغه نه پاس کئی هغه وچ چودریږی لکه ژند ری ته هغه واچای پر خلاص یې کی او بیا چه سی وچ چودریږی نو دی وجه نه بیا مقصد دا ده چه په مزاج کی فساد راشی ځکه ملایانو ای دونه دونه خیټی او ټول ګیس بیماران دا خو ټوله دی دغی وجه ده که دی پسې ګرځېدلی هغه داسې وزګار وه خو څه به کوې هسې خو ټیم خو دغه وي بیا به څه څه ټیم به بیا کتاب ګورې هسې دې پورې مې خبرته کوله نو د منامات چې وي که نه نو دا هغه خیالات وي خو هغه دماغ ورته وزګار شي نو هغه خیال بالکل متمثل شي په چا سره صورت سره ازکه حدیث مبارک ته به تفصیل ورسو در تکو مشکات شریف چار ہزار چھ سو چودہ نمبر حدیث تا چھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وائی چھ کله دی قیامت را قریب شی نو دی مسلمانانو خوبونه به ډیر کله ته رشتیا کیږي چھ کوم خوب ویني هغه شی به بیا دی خوبو خپل اقسام دی هغه چھ کله دی مناماتو بحث تر ته وایم بیا به ان شاء الله هغه کی وایو خو به هر حال د خوب او خواتیر دا سره یو شی دی خو دونه قدر فرق دا نور به دی خوبونو شا صحیح تشریح کو چھ خوب سړی ولی ویني څنګه وینی او دا څه وی او ولی داسی وشی دی به انشاءالله العزیز بلکل حقیقت بیا واضح شی هیچ اشتباه به بیا پکی پاتی نه وعلم پدی خبر باندې ځان پوی کا ان المنامات چې منامات امرها کامر الخیشان داسې د لکه د هغه خیالاتو شان غیر انها تتجرد لها النفس خودونه قدر خبر ده چې د مناماتو کې بیا هغه نفس بالکل مجرد سی او لیشی فتتشبه لها صورها بیا هغه صور ورته چسی متشبث وهیئاتها قال محمد بن سیرین محمد ابن سیرین سے وئی الرؤیا ثلاث رؤیا دری دی حدیث النفس تا او تخویف الشیاطین دی او بل بشرا من اللہ دی تاسو مون منامات تے خدای پاک بشرا من اللہ قبیلے نکی اش بیا با انشاءاللہ العزیز دی منامات و تشریح کا خدای خوشوا پا بل بحث کی کچھ کلا خپل دی دی مستقل بحث رئیسی خو واضح تشریح بئی سم تاسو با